بس دا یو شعر چې وایو هم ډېره ده عمل پکار دی ها معنا د شعر دا ده ما په مخکې ترکیب هم کولو خو د سوجوهاتو په بنا ترکیب ځکه نه کو چې تاسو لړې نه پوهیږئ باغې خاجي وحرص على السكون او معنا یې دا ده حرص لرا سره د سکون د لام د ضللنانا سره د سکون د لام د ضللنانا تفصیل کو دا زیونه مصنف صاحب ذکر ذکر کل په دې کې خلک غلطي کوي اوس هم تاسو وره وجعلنا یا په کې ادغام کوي او څوګه وجعلنا وجعلنا ولي نو یو خو المنح الفکری والا ذکر کړي مولا علی القاری صاحب وای هر سکون چې ده هر سکون لابد من الحرص على بيانه هر سکون کې به کوم د تسکه حرس لري سرګندې باغه وکذا الحرکه دا رنګ هر حرکت اے هر حرکت ته که هر سکون دی باغې کې په موږ څه کو کوشش باندې کو چې صحیح ادا کو سرګند ادا کو ولې باندې کو کو با خودلته د جعلنا او د دې نورو تخصیص شو د څه وجې نه د څه نه د څه وجې هغه ذکر کړي چې چرته ادغام ونشي یا متحرک نشي معنا به وي بدل شي او خود به بدليږي چې توسه جعلنا جعلنا نو جعلنا معنا څه ده ګرځولې دي مونږه او جعلنا معنا دا ده ګرځولي یو موږ څومره فرق راغله فرق شو کنه شو کدل ته د اهتمام نکو نو اے دې ځای کې شارح مصری صاحب ذکر کړي وای کدی ځای کې تا دا سکون صحیح طریقې سره ادا نکو کنه نو قلقله بدر نوشي څه بدر نوشي قلقله بدر نوشي ويلا كما يفعله بعض الاعاجم من قصد قلقلتها ويدا سدا ما دا کوا ها وای په ان حروفها قطب جدن هغه حروف قطب جدن دي حروف قلقله خو یې ونه دي چې دوی دام پکې شامل شول دا خو یې پنځه دي وای کما توهم المصري من الذهول والغفله غافل دی وای څه شه ده ویا نو دا خو د غفلت خبره نه ده کای په کنه غلط قلقله څنګه وای وجعلنا نو خلق انا عمتا المغضوب نو قلقلې پکې خلق کوي په دې باز زینو کې نو هغه او چې قلقله دې پکې نشي کېده نو الله سپته غوسه ور وستا ها حاجی نو یو خدا د چې قلقله پکې ونشي هغه صحیح ویلي دي دویمه خبره دا ده چرته ادغام پکې ونشي څنګه جعلنا اونوي قلنا اونوي او دارنګي انزلنا او نه وي او نه پکې ادغام وکړي جعلنا قلنا زکه د لام ادغام په نون کې کیږي کنه کیږي لام تعریف نه بس چې نون راشي تاسو ادغام نه کوي والنجم والنجم وکنا لام دې بنون کې مدغم کو ادغام شمسی شو نو د لام تعریف ادغام په نون کې شوی اجازه دلته ونه کې دې ځای کې ملا علي القاري صاحب ذکر کړي زه به دا نوم کله مختصره لم زه به هم قاري صاحب چا قاري صاحب ذکر کړي نو ځنه چې تقاری صاحب نزان مراد کی چې امام پکې ذکر کړي آیات امام مراد کی ځنه ذکر کوم یې یو قولا صرف د علماء او اقوال تاسو له ذکر کوم داقول زمانه ختمه شوی غا سوار لته وته دای کې کوم ځای اقول راشي ها وزم بازار مال اقول زوا او خیر تمکه تلا پاتې وي د جزري ته ورشاري دي کې شي چې غټول سړی وګوري نو د مرګ نمک کې ځواب مطالبه هم نکړي چې دومره د دنیا شرحي ما ترا پنځه شپږ شرحې دي یقین وکړه زه ډېر په مشکلاتو سره کله څلور شرحې وګورم کله ټولې وګورم کله یو وګورم نو چې شاه سره چې د جزري 50 شرحې دي نو څو وخت کو پکې ته وکته شي ها او بیا د یو شرح نه د کتره وقولو ها حقول معنا در زدا وام ته خو ډېر اوچت سړی نو اقول زمانه ختمه شوې ها دیو جنا یو شاعر وای په بعد سړی وای چې زمونږ په کې دار آیا دا کنه ساشي زما زین نه وته نو شاعر په شعر کې ویلي وای تاسو څوک تاسو یې څوک ما نه پیژندل وی باید سړی وای چی په دی مسئله کی زمونږ دا رایه ده وی تاسو څوک یی مقصد دی خبری می دا دی چی ماشاءالله سبحان الله و تبارک الله د جزری او د تجوید د کتابونو خبره الحمدلله دې له نه ده پاتې شوې چې زما غونتې یو بېکاره سړی یا یو بل د دې زمانې سړی وي چې زما پکې دغه رایه ده خصوصي نور تاسو خپله خوښه ده ها که موږ یو خبره کوو نو د هغې به د هغې نه مخکې وروستو مخکې ډېرې خبرې کوو چې لږه غورې خبره داسې ده او زما د طرف نه دا خبره ده خو غورې واورئ ته غره دا مې د ځانه ووي نو که زه داسې اخوا دې خوا خبره وي په ډارې کې وله او غوږ ځان سره غوږ کوي وی ویشته وایي ټولو کې کمزورې نه کمزورې خبره به هغه چې هغه موږ ځان ته منسوب کو وایي یقین وکا چې څومره دي کتابونو کې وردن نکېږي او څومره مطالعه زیاته دومره به ته د خپل جهالت اعتراف کوي علم چې څومره کمی کنه ابا خو به ماشومان وي یا کم شي چې ولوي راځنو نه راځي چې ولوي مرزانو راځي شونډې به یادولې کنه وای ګوره ته وایا راځه شونډې یو بسر نه یو ځکی چې ولوي مرزانو نه خري راشي نو د کتابونو دغه مثال لې چې څومره پړاوې دومره به جهالت خپل د لاعلمۍ اظهار به تاته مخې ته کېږي، ته به وایې زه اړو پوهېږم نه او چې څومره کتابونو له نه نږدې کېږه نو ته به وایې ولا چې په توبه خدایه توبه خو جوڼې بلا یم بلا خو مې خودې بلا ځله وي چې هر څه خوري تا هم وایې هر څه وخوړل. اړو زه دې پرې نه غوجاله ها بلا یو داسې شی دی که نه چې د دې وجود نشته ها په عربی کې ورته څه وایي الغول په ضمې د غین سره البوم والغول والعنقاء ثالثها اسماء اشیاء لم تخلق ولم تکن پښوی درې سيزونه وي دنیا کې دا درې دا غي د سره وجود نشته یو پکې بلام ده الګ وي بلا ده لکه چې ته چا کتلې بسترګو ها ها د کتلې خیا وزل کنه نو دې باندې نو کومې چې کتلې دي ها د بعضې شا... ملا قاری صاحب ذکر کړي دي وای دا انعمت نه دی دا چې ذکر کو نو د دې ذکر کولو کې فائدہ دا و چې په دې کې درته وایي دا نون کې دا سکون څه وایا صفا وایا نو دې کې صرف د نون خبره ده د میم خبره پکې وای نشتا او چا دا ویل چې نه دا نون تم شامل د میم ته دواړو کې سکون ده کنه نو دواړو کې خیال وساته هغه داسې ویلي فالحکم یشمل میم علی سبیل التعمیم خو چون کې هغه بیا ذکر کړي دا غلطی اکثر په نون کې کیږي ښا انعمت په دې میم کوئی دور نه کیږي نو کې دې شنو یک دواړه ته مراد سی او کې یو ته مراد سی صحیح ده ته خبره نشته بیا هغه ذکر کړي وای په معنا د دینون کې هر هغه نون داخل دی چې هغه ساکنی او رستو ته یو حرف د حروف حلقي ور راغله هر نون چې ساکن يي ايو حرف د رستو د حروف حلقي نه حروف حلقي څو دي اتلس دي که ولس ها شپاړس هغه شپږ هر نون چې ساکن رستو کې د حروف حلقي نه یو حرف رالو لکه مثلا ين او نا عنه تنحتون ان هو ينعق من خوف نو وای په دې حالت کې او دا چې کوم مثال ذکر کړي انعمت وای په دې حالت کې لا سکت علی النون الساکنه سکته لطیفه سکته بم نه کې لکه بعض خلک اظهار کوي څنګه کوي وتنحتون من الجبال بيوتا ځان له پکې سبحان الله وای ښا اباد وی سمره خله کتاب ده ان عمت وی دغه نه من راغلی ها دغه خوګ आवाज نه هغه غواز نه چې قاریانو مونږ فرمایلی دی ځکه فرمایلی دا د لوبي پکې بیا خلک کوي نو ملا علی قاری صاحب څه فرمایي او عالم مو غره ها بای سره ودر قاریانو قول نه منن مولا قاری صاحب چې نه منن نو بیا به ته د حدیث هم نه منې هغه بیا سوی ویلا غنت فیها فإن ذلك خطأ محض لا يفعله إلا الجهلة من القراء بغثا وای بغيا افرغ علينا اغنا اغنا غلط اغنا يغشا زما چې سره خیال د موږ د الف نه یا پورې چې کوم حروف ویلو د دې یوې یوې خبرې وضاحت مو کړو دوباره عادل ضرورت نشته حاجی بعض شارحین دا ویلي دي دا خبره ام المنح الفکریه کې قاری زیب ذکر کړي وای بعض شارحین دا خبره کړې ده چې دا ضلل نا پاسل کې څه شه ده لام باندې شد ده نو یک په لام د شد وي نو بیا ضاد نه دی بیا ضا ده وظللنا علیکم الغمام بیا خو به ضا وي نو وایي دومره کیسو پیسو له ضرورت نشته خو بس لام ساکن دی سمې ووایه ځانه پکې اوس وایي وجه سره لټه ها نو دور نسخو ته وي سوچونه مکوا پوه شئ که پوه نه شئ ها نو دغه شان جعلنا او ضللنا کې که دې سکون ادا نه کو او د انحراف خیال دې ونه ساتلو د لام نو په دې کې به ادغام وشي نو نقصان به پیدا شي څوک په دې باندې پوه شول په دې شعر باندې تاسو پوه شوي کنه دا یو شعر ډېر دی نن